او هر کله چې موسی علی السلام زمون په مقرره نیټه راغې او خدای ور سره خبرې وکړي ناغه وی ای زما خدایا ما تخپل جمال وخایا یو نظر دی وینم خدای ورته وی چې ته مالی دې نشي خدای غر ته وګوره که په خپل ځای قلار پاتې شو نو ته به هم ما ولیدې شي نو چې هر کله خدای په غر باندې تجلی وکړه یعنی ځان ورته ښکارا کو نو هغه زری زری کو او موسی علی السلام به هوش پریوت بیا چې په هوش راغې نو وی ویلې چې ته پاک ذات یې زه ستا په حضور کې توبه وباسم او د هر چا نه ړومبی ایمان راوړم خدای وی اے موسی ما ته د نورو خلکو نه چون کړی یعنی غوره کړی می چې رسالت می در کړی دی او خبرې می در سره کړی دي نو چې څه حکمونه در کړم هغه واخله او زما شکر وباسه او مونږ ورته په یو څو تختو باندې هر قسم نصیحتونه او د هرې مسلې تفصیل ولیکو ورته مو وی چې دا هدایتونه کلک ونیسا او خپل قوم ته حکم وکا چې د دې په غوریز مطلب دی عمل کوي زبو ته ډیر زر د بد عملو خلکو کورونه او خایم زبه د هغه کسانو مخونه د خپل آیاتونو نه جاروتلی لرم چې د مزکی په مخ هیڅ به حساب ځان غټګنی او که هر قسم نخي وویني خو ایمان پرې نه راوړي او که نیغه لار ورته وښکاري خو په هغې باندې نه ځي او که کږه لار پیدا کړي نو په هغې روان شي دا ځکه چې دیو زمونږ آیاتونه دروغ ګڼي او د هغې نه بې پروا دي او چا چې زمونږ آیاتونه او د آخرت راتلل اوس د اتلسمې روکو ترجمه او د موسی علی السلام قوم د هغه تور ته د تلو نه پاس د خپل کالو نه یو څخه جوړ کو یو تشه جو سوا چې आवाज به کاو آیا دیو دومره قدر نکتل چې نه ور سره خبرې کولې یعنی د موسی علی السلام دراتلو نه پس او ویل دل چې گمراه شوی دي نو وی وی چې کو خپل خدای را باندې رحم ونکړي او زمون ګناه ونه بخي نو مونږ به خامخا برباد شو او هر کله چې موسی علی السلام د غصې او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغې نو دراتلو سره وی چې زما نفس تاسو ډیر خراب کار وکړو آیا د خدای د حکم د راتلو نه مخکې مو تلوار وکړه چې د سخي عبادت هم شروع کړو او تختې د تورات یې وغورځولې او د خپل رور حضرت هارون علیه السلام د سر وختې راونیول او ځان ته یې راخ کړ او هغه ورته وی چې ای زما د بیبي زویا یعنی زما د مور زویا ما څه کولای شو دې خلکو زما د خبرې پروا و نه کړه او نږدې وو چې وژلی وي نو دشمنان را باندې مه خوشاله وه او د ظالمانو په ډله کې مې مشمیره حضرت موسی علیه السلام وی اے زما خدایا ما وبخي او زما ورور وبخي او مونږ په خپل رحمت کې داخل کړي جواب ورته وشو یعنی موسی علی السلام ته د خدای د طرف چا چې ښه په خدای نیولې دي هغوی به ډېر زر د خدای په غضب گرفتار شي او د دنیا په ژوندون کې به ذلیل شي او مونږ بهتان وینکلا هم دغه سه سزا ورکوو او چا چې بد کارونه وکړل بیا د هغې نه پسې توبه وویستله او ایمان یې راوړو نو بېشکه ستا خدای د توبې ایستلو نه پس بخون کې مهربان دی او هر کله چې د موسی علی السلام قار سوړ شو نو تختی یو چته کړې او د هغې په مزامینو کې هدایت او رحمت او د هغه چا د فار چې د خپل رب نه ویریدل او حضرت موسی علیہ السلام د خپل قوم نه او یا ته نسړي خوخ کړل چې زمونږ مقرره نیټه لراشي بیا چې هغوی زلزلې راونیول نو موسی علیہ السلام وی اے زما خدایا کتا غختلې نو دی او زبا دی لا پخوا هلا کړیو اګن ته مونږ ټول په هغه جرم هلاکوي چې د یو څو کمقلو د لاسه شوی دی دا خو فقط ستا یو ازمیخ دی چې چاته د خوښه شي هغه پرې گمراه کوي او چې چاته د خوښه شي هغه ته په هدایت کوي زمونږ والی یعنی سرپرست خودته نو مونږ معاف کا او په مونږ باندې رحم وکا او ته د ټولو نه زیات معافي کوونکی او زمونږ په حق لا په دې دنیا کې هم نیکی ولیکا او په آخرت کې هم مونږ تا ته رجوع کړی دا خدای ورته جواب ورکو چې د عذاب می دا حال دی چې چاله غواړم هغه له ورکوم او زما رحمت چې دی ناغه په هر سیز باندې خور دی او هغه به زه د هغه چا په حق لولي کوم چې پرېزګار وي او زکات ورکوي او زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي خدای پاک وی چې اوس به دا رحمت یعنی د اخیری پیغمبر په وخت کې اوس به دا رحمت هغه څوک بیا مومي چې د دې پیغمبر چې اومي نبی دی پیروي کوي چې د هغه ذکر دی خپل ځان سره په تورات او په انجیل دوانو کې لیکلي بیا مومي او هغه دیو ته د نیکۍ حکم ورکوي او د بدو چارو نه یې منې کوي او پاکیزه سیزونه ورته حلالوي او ناپاک ورته حراموي او د دین بوجونه کوزوي او توقونه ته پرانیزي نو څوک چې په هغه ایمان راوړي او د هغه ملاتړ وکړي او امداد یې وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي چې قران دی چې هغه سره را نازله شوې ده نو هم دغه کسان کامیاب دي اوس د شلمې رکو ترجمه اے پیغمبر وایا چې خلکو زه د خدای رسول یم چې تاسو ټولو ته راغلی یم هغه خدای چې د اسمانونو او د مځکې مالک دی دې د هغه نه بل معبود نشته هم هغه ژوند بخي او هم هغه مرګ راولي نو تاسو ټول په خدای ایمان راوړئ او داغه پر رسول چې امي نبی دی هغه پیغمبر چې په خوده او داغه په ټولو کلماتو یعنی نورو کتابونو ایمان را وړی دی او د هغه په قدم پسې روان شي چې لار بیا مومي او د موسی علی السلام په قوم کې داسې یو ټوله هم شته چې د حق لارې هدایت کوي یعنی خلکو ته او د حق مطابق انصاف کوي او مونږ دیو په دولس کورونو کې وویشل چې جدا جدا ټولی شو او کوم وخت چې قوم د موسی نه وبو غوښته نو مونږ ورته وه وکړه چې فلانه ګټ په امسا وها نو د هغې نه دولس چینې را وخوټ کې دی هر یو ټولی خپل ګذر معلوم کو امون په دیو د ورې د سور او کو او منو سلوامو پری نازل کړل یعنی ملزان او ترنجبین چې هغه پاک سي زوره خوري چې مونږ در لروزي کړی دي او دیو په مونږ هیڅ کله زیاته نه دی کړی خو په خپل په خپل ځان به یې زیاته کوو او کوم وخت چې ورته ویلې شو چې په دې پلاني کلی کې اوسېږئ او د هغې د فصلونو نه په خپله مرضۍ خورئ او هتوتون هتوتون وایئ او د خار دروازې ته د سجدي په حالت کې ورننه وځي مونږ به ستاسو خطاګانې معاف کړو او نیکانو خلکو سره به د دې نه زیاته مهرباني کوو نو په دیو کې چې څوک ظالمانو هغوی خودلې ټکې په بل ټکی بدل کو یعنی اسه چې ورته ویلیو دا غي په ځای بل څه شروع کړو اوس د یو اشتمه رکو ترجمه او د دیونه د هغې کلی د خلکو په حق له تپوسو کا چې د سمندر په غاړه آبادو چې هغوی به د سبت په ورځ د حد نه تجاوز کوو چې مایان به ورته د سبت په ورځ کار راتلل او چې سبت بنو نو نه براتلل نو په دې چل مو د هغوی ازمیخ کوو ځکه چې هغوی نافرمانه خلک وو او کوم وخت چې په هغوی کې یو ټولی وي چې تاسو داسې خلکو ته سل نصیحت کوي چې خدای پاکي هلاکوي یا یې په سخته سزا اخته کوي هغوی ورته وی یعنی هغه نور چې مونږ دا کار ځکه کوو چې خدای ته خپل عذر پیش کړو او شاید چې دی ومنه شي نو هر کله چې هغوی هغه نصیحتونه هیر کړل نو مونږ هغه کسان خو بچ کړل چې د بدی نه خلق منې کول او نور ټول ظالمان مو په ناتر عذاب کې راونیول ځکه چې هغوی بد عملو بیا چې هغوی د هغې کارونو نه باز را نغلل یعنی من نشو چې د کومو نه من شوي وو نو مونږ ورته ووی چې ذلیل شادوګان شي او هغه وخت یاد کا چې ستارب دا اعلان وکړو چې تر قیامت به په دې بنی اسرائیل باندې داسې خلق مسلط کوم چې د ذلت عذاب بور کوي بشک استا خدای په سزا کې ډیر توند دی او بخون کې مهربان دی او مونږ دیو ټوټه ټوټه کړل په قامونو کې مو ویشل څوک پکې نیکانو او څوک پکې بل شانو او په خو بدو دوانه قسمه حالاتو مواز مایل یعنی سخت بم پر راتلی او راته هم شاید چې دیو د نافرمانی نه پستنه شي نو بیا د دغه نسلونو نفس داسې نا خلفت نه پاتې شو یعنی نا اهله او د خدای د کتاب وارثان شو چې د دنیا مال متا پر راغونډوي او دا وایي چې امید ده چې معافي براته وشي او که هغه سي مال ورله بیا په لاس ورزي نو به تفوسه اخلي اګنې د دیونه په کتاب تورات کې دا وعده نه واغسته شوی چې د خدای په نوم با په غیر د حق نه نور څه نه وایي او اګنې دیو په خپل لوستي نه دی څه چې پکې لیکلي دي او د آخرت کور پرېزګارو له بهتر دی نو ایګنې تاسو په دې قدر له هم نه پوهېږئ او څوک چې د کتاب پابندي او منځونه باقاعده کوي نو موږ د نیکانو اجر هیڅ کله نه ضایع کوو او هغه وخت یاد کړه چې مونږ غر د دیو د سرونو د پاسه داسې اوچت کو لکه چترۍ او دی ګمانو کو چې بس دغه دی را پریوتو ورته مووی چې مون کوم کتاب درکړی دی هغه تینګ ونیسئ او چې څه پکې لیکلي دي هغه یاد ساتئ چې د ګناهونو نه بچ شئ